له هغو خلکو سره وجنګیږئ الله به ستاسو په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي رسوا به یې کړي د هغوی پر خلاف به ستاسو مرسته وکړي او د مؤمنانو خلکو زړونه به یخ کړي او د زړونو تاو به یې ایسته کړي او د الله چې چاته خوښه شي توبه یې قبلوي او الله ډیر پوه حکمت والا دی له معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هره میرمن چې په دنیا کې خپل مسلمان خاوند ځوروي له جنت څخه د هغه هره میرمن ورته وایي خدای دې ووهه مه یې ځوروه هغه یو څو ورځې ستا میلمه دی ژر به موږ ته درڅخه راجلا سي د نن ورځ سهارنۍ خپرونې ته مو زاسې ملیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو په لوګر کې د دښمن چاپه ناکامه د سپریک قطعې اتلس عسکر ووژل شول د هلمند په مارجه کې تکتیکي چاودنو نه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله د ننګرهار په غني خیلو کې د دښمن عملیاتي قوې اته ملکیان شهیدان او ټپیان کړل د فاریاب په دولت آباد کې د دښمن دوه موټر ویجاړ پنځه مزدور عسکر ووژل شول د غزني په مرکز کې رینجر ویجاړ پنځه تنه پولیس مړه او ټپیان شول د بګرام په هوایي اډه توغندیز برید ترسره شو شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شونډې د هر یو دښمن اوس هم د خبرونو تفصیل په لوګر کې د دښمن چاپه ناکامه د سپریک قطعې اتلس عسکر ووژل شول تېره شپه د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ زرغونشار سیمې ته د کابل ادارې د سپریک قطعې عسکر د امریکایي بادارانو په ملاتړ د چاپې په موخه راغلي وو چې د مجاهدینو له ځپونکي برید سره مخ شول کله چې د دښمن چاپه سیمې ته راورسېده مجاهدینو مخکینۍ اګاهي او تابیا درلوده مزدور دښمن د چپې وهلو په مهال د امریکايي ملاتړ سره سره د مجاهدینو له خوا تر سختو ګوزارونو لاندې و. د جګړې په جریان کې د چپې د عسکرو یو ټانک، دوه رینجر موټر ویجاړ شول، اتلس تنه ځانګړي عسکر چې ټول د سپریه قطعې اړوند وو ووژل شول. دښمن د درنو تلفاتو په لیدو په ټیټ سر له سیمې څخه تېښته وکړه او چپه یې له ناکامۍ سره مخ شوه. په یاده پېښه کې مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د هلمند په مارجه کې تکتیکي چاودنو نه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د محمد یوز چاراهي په سیمه کې پرون غرمه دولس نیمې بجې په مزدورو عسکرو د تکتیکي ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې. چاودېدونکي توکي په ځینو شیانو کې ځای پر ځای شوي وو چې مجاهدینو دښمن ته پرې ایښي وو او له سیمې یې تکتیکي پر شاتګ وکړ. د چاودنې له امله نهه تنه عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د شورشورک په سیمه کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه چې له سیمې نه د تیښتې په حال کې وه د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې د چاودنې له امله یوه شوبله او یو غټ اکمالاتي موټر ویجاړ او پکې سپرو مزدورو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند او پاشک منده په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک بیګا ماخستن اته بجې د مزدور دښمن په یوه اکمالاتي موټر د خښ کړای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د ننګرهار په غني خیل کې د دښمن عملیاتي قوې اته تنه ملکیان شهیدان او ټپیان کړل. تېره ورځ ماسپښین شاوخوا دوې بجې د ننګرهار ولایت غني خیل ولسوالۍ اړوند اووه ویشتم نمبر ویالې سیمه کې د مزدور دښمن هغې قوې چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله د ملکي خلکو په کورونو د درنو وسلو په وسیله وحشیانه بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د دښمن په دغه وحشیانه بریدونو کې یو تن کلیوال شهید او د میرمنو او ماشومانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان شول د فاریاب په دولت آباد کې د دښمن دوه موټر ویجاړ، پنځه مزدور عسکر ووژل شول. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اړوند د توپخانې قلعه په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې د مزدور دښمن په اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره شو. برید چې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې یې دوه اکمالاتي موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پنځه تنه مزدور عسکر یې ځای پر ځای ووژل شول. د بریدونو په مهال د دښمن له لوري د الوتکو په مټ بمبارۍ هم ترسره شوې چي له امله يې دوه تنه مجاهدين د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. د غزني په مرکز کې رینجر ویجاړ پنځه تنه پولیس مړه او ټپیان شول. پرون ماښام شاوخوا شپږ بجې د غزني ولایت مرکز اړوند کابلو دامان سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ دوه تنه پولیس ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د بګرام په هوایي اډه توغندیز برید وشو تېره شپه شاوخوا لس بجې د بګرام په هوایي اډه د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ یاده اډه په پروان ولایت کې واقع ده او په هیواد کې د امریکایي اشغالګرو تر ټولو لوی مرکز دی د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس توغندي په ټاکلي هدف ولګېدل او په محل یې امریکایي اشغالګرو ته درانه تلفات واوښتل د پکتیکا په شیخ آباد کې د یادې ولسوالۍ په ولسوال برید وشو پرون مازیګر شاوخوا پنځه بجې د پکتیکا ولایت شیخ اباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یادې ولسوالۍ د ولسوال د سپرلۍ په موټر د مجاهدین له لوري برید ترسره شو خبر وايي د برید په پایله کې موټر ویجاړ نوموړی په خورا شرمېدلي حالت کې په تیښته ولاړ د بادغیس په دریبوم کې یوه امنیتي پوسته فتح شوه د بادغیس ولایت د دریبوم ولسوالۍ اړوند د قالي زردک په سیمه کې بېګا ماخستن اته بجې د مزدور دښمن په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او په کې میشت مزدور عسکر د تلفاتو په لیدل سره وتښتېدل. په پوسته کې له دښمن څخه دوه رادې موټرسایکلونه، یوه لاسي مخابره او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د زابل ارغنداب په وسلوال برید کې څلور عسکر ووژل شول. د زابل ولایت دارغنداب ولسوالۍ اړوند د شنو ټاټو پوستې ته څیرمه پرون غرمه دولس بجې په مزدور عسکر وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د فراه مرکز کې د جاسوسي شبکې درې غړي ووژل شول پرون سهار لس بجې د فراه ولایت مرکز اړوند د شمالګا په سیمه کې د مزدور ادارې د جاسوسي شبکې درې تنه غړي چې د خپلې دندې پر لور روانو د مجاهدینو د کمین په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شول د فراه په ګرزیوان کې یو اربکی مجاهدینو ته تسلیم شو. د فراه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اړوند د ګاوکي په سیمه کې یو تن اربکی مراد ولد جوره د حقایقو په درک کولو سره تېره ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د خبرونو پای.